هغه ټولی ختم ټولی ختم دزبندی وی هغه ارس ختم وی دا وته ولی وایې چې زمونږ او ستاسو په منځ کې معاهده ختم وی ځکه دی چې دا مشرکان دي او مشرک سړی د خپل وعده چرته خیال ساتي هغه د الله او د رسول د ایمان خیال نه ساتي نو هغه به ستا د معاهده خیال څنګه وساتي کیف یکونو څنګه بشي للمشرکین د پاره د مشرکانو عهد خیال ساتل د وادي عند الله پنیز د الله و عند رسوله او پنیز د رسول داغه د دې مشرکانو د پاره سره چې کومې معاهدې شوي دي داغه معاهدو خیال ساتل به الله څنګه وکړي د دغه معاهدو خیال به رسول الله څنګه وکړي کیف یکونو څنګه به شي للمشرکین د پاره د مشرکانو عهد خیال ساتل د وعدې عند الله په نیز د الله و عند رسوله او په نیز د رسول داغه دا مشرکان خو چې سره وادي وکړي هغه د وادي ما به خیال نه ساتي چې دوی خیال نه ساتي الله هم د دوی د وادي خیال نه ساتي د دې وجې نه وادې مادې ور وروغورځوئ چې بس ختم الا الذین عاهدتم مګر هغه خلک چې تاسو سره وعدې کړي دي عند المسجد الحرام پخوا د مسجد حرام کې مګر هغه خلک عاهدتم چې تاسو د هغوی سره معاهده کړې ده عند المسجد الحرام په نیز د مسجد حرام مراد د مسجد حرام نه غون حرم دی ښه غون حرم چې تاسو ورسره واده کړی ده پخوا د حرم کې مراد د دې نه د صلح حدیبیه په صلح حدیبیه چې د حرم په خوا کې ده دلته معاهده وشوه د قریشو سره معاهده وشوه خو دې قریشو بدعملو دا معاهده ماته کړه ریاضه خو دلته معاهده د یو څو قومونو نورو سره هم شوې وه یو بنی زمره و یو بنی مدلج و د دوی سره معاهده شوې وه خو دا دوه قومونو دا خپله معاهده دغه کړې نه وه ماته کړې نه وه په خپله واده ولاړو د دې وجې نه د دغې خلکو دا وعدې خیال الله هم ساتي او د الله رسول هم ساتي فما استقامو لکم کمې پورې چې دوی کلک ولاړي په خپله وعده لکم ستاسو دپاره فاستقیمو نو تاسو هم کلک ودرېږئ په خپله وعده لهم د هغوی دپاره فما استقامو لکم کمې پورې چې هغوی کلک ولاړي په خپله وعده لکم ستاسو دپاره فاستقیمو لهم تاسو هم په خپله وعده کلک ودرېږئ لهم د هغوی دپاره ان الله یقینا الله د ځان نه متقیان جوړ کې او الله چې دی یحب المتقین هغه محبت کوي د پرهیزګارانو د تقوادارو سره بیا دې هلکه د دې خلکو سره تاسو معاهدې کوئ د معاهدو څه فایده دا بېدینه فاسقان فاجران نه په الله دي نه د الله په رسول دي او نه په دین دي او نه په قرآن مجید دي نو د دې سره د معاهدې فایده څه شوه و ان یظهرو علیکم کشر دا خلق غالب نو کیف سنگ بی معاهده د دې کافرو سره و ان یظهرو علیکم کشر دوی غالب شي پتاسو و ان یظهرو علیکم کشر دوی غالب شي پتاسو نو لا يرقبو دی خیال نساتی فیکم په تاسو کې الا ولا ذمه یو څو هفتې مخکې بخاري کې تاسو د دې معنی کړې وه که یاده وه دا خیال نه ساتي په تاسو کې الا ښه معنی دا ده چې د ال معنی کوې قرابت د خپل ولې بیا دې دا خیال هم نه ساتي چې دا مو د تره زوی دی او دا مې د قوم دی نروره بیا درز درکوي بیا نو دوی خیال نه ساتي په تاسو کې الا د خپلولۍ او د قرابت ولا ذمه او نه د وعدې چې یاره دوی سره زمونږ معاهده وه زه خیر د څه به ورته وایو نه دا منافقان دي په خولې درته یو څه وایي خو په زړونو کې بل شی دی یردونکم دوی خوشحالی تاسو بافواههم په خپلو خولو باندې چې زمونږ وروڼه یې او زمونږ بیګان یې او زمونږ هر څه ستاسو نه ځار یردونکم دوی خوشحالوي تاسو بافواههم په خپلو خولو وتابا قلوبهم او انکار کوي زړونه د دوی دا په خولې چې کومې د خبرې کوي د منافقت زړونه د دوی دا نه مني و اکثرهم فاسقون او زیات د دوی وتونکي د دین نه دي اشترو اغستی دی دی خلکو بی آیات الله پایاتونو د الله اشترو اغستی دی دوی بی آیات الله پایاتونو د الله سمنن قلیلا عوض لګو دا د مکی خلق چې د هغوی مشر ابو سفیانو د مدینې منورې خوشا چې د کم قبایلو دې منافقانو ته به پیسې ورکولې او د دې دپاره به ورکولې چې تاسو د دې پیغمبر خلاف سازشونه کوئ دې بدبختو عبدالله ابن ابی او دې نورو منافقانو به د رسول الله خلاف دا سازشونه کول نو دی وی اغستی دی دوی په آیاتونو د الله باندې عوض لږ ځنې دا وایي چې د دې نه مراد هم د عین قریش دي قریش نه دي دا د طایف خلک ډېر آباد نو د طایف خلکو به له مالونه راوړل طایف خلک په ځان یریدل نو دی قریشو ته به دا مالونه ولکول چې تکړه شي او د دې پیغمبر مقابله وکړي نو دی به د هغې هغه سردارانو نه مالونه اخیستل او د رسول الله مخالفت به کو نو اغستی دی دوی پایاتونو د الله سمنا قلیلا عوض لګو فصدو نو دوی خلق منی کوي عن سبیله د لارې د الله نه چې څوک د الله په لار او د الله په دین کې شامل نشي انهم یقینا دا کافر چې دي سا ما ډیر بد دی یو شی کانو یعملون چې هغوی یې کوي لا یرقبون هغوی خیال نه کوي فی مؤمن په باره د یو مؤمن کې د یو مسلمان سړي په باره کې دوی خیال نه کوي الا د قرابت او د خپل ولی چې هلکه دا مو خپل دی زه څه به ورته نه وایو ولا ذمه او نه د وعدې و اولئک او دغه خلک چې دي هم المعتدون هم هغوی زیاتې کوونکي دي هلکه دا بدعمله خلک چې دا واده د رسول الله سره وکړي بیا ماتوي د پیغمبر خلاف سازش کوي د خلکو قومونو نه پیسې اخلي او دلته دا سازشونه کوي الله به د دوی توبه قبوله کړي که نه وایي د توبې دروازه بنده نه ده غټ نه غټ بدعمله چې توبه وباسي الله توبه قبلوي فان تابو که چېرې دې خلکو توبه وویسته او د توبې نښه څه ده واقامو الصلات او دوی ادرو مونځ د مانځه اهتمام یې وکړو و آتو الزکات او ورکه دوی زکات دا اعمال شروع کړو نو بیا دقسې ستاسو په شان مؤمنان دي فاخوانکم نو بیا دوی رونه دي ستاسو فی الدین په دین کې هم دقسې وشو ابو سفیان څومره مخالف و سخت نه سخت خو چې هغه کله ایمان راوړه توبه وویسته او دا مال شروع کړه صحابي شو اوس به تاسو وایې ابو سفیان رضی الله عنه د ابو جهل زوی دی اکرمه سخت مخالف د پیغمبر سخت دشمن خو چې توبه وویسته او بیا اهتمام وکړو د مانځه او د دې هر څه هغه د صحابي شو د ابو جهل زوی ښه ابو جهل نه ونفصل الآیات او منګه په تفصیل سره بیانو آیاتونه لقوم یعلمون د پاره دغه قوم چې هغه پوهیږي و ان نکسو او کشر دې خلکو ماته کړه و ان نکسو کشر دې خلکو ماته کړله ایمانهم خپلې وعدې من بعد عهدهم پس د هغه وعدې کولو د دوی نه یهود نه دي یهودو په مدینه منوره کې چې رسول الله راغی د دوی سره معاهدې وکړي دې بدبختو هغه ماتې کړې بیا یې ورسره معاهدې وکړې بیا یې ماتې کړې بیا یې ورسره معاهدې وکړې الله وی و ان نکسو که چېرې بیا که چېرې دې خلکو ماته کړله ایمانهم خپلې معاهدې خپلې وعدې من بعد عهدهم پس د وعدې کولو د هغوی نه او د معاهدې د ماتولو نښه دا ده چې وطعنو او هغوی عیبونه ولګول فی دینکم ستاسو په دین کې ستاسو د دین په مسلو کې عیبونه ولګول دا مسله صحیح نه ده دا مسله صحیح نه ده دا مسله صحیح نه ده ګورې د الله د دین په احکامو کې عیب لګول دا ګورې کفر دی ښه دا کفر دی دا ځینې د اخبارونو کې تاسو وایې دا مسله خلک معمولی ګڼي خو دا ډېره سخته مسله ده مسله دا ده چې یو معامله کیږي او په معامله کې ګوان کوي نو دوه کسان دوه سړي به ګوا کوي خو که دوه سړي نه میلاوېدل نو فرجلون و امراتان دا غټ غټ دانی د مونږ چې ته د قوم مشران وایو تاسو د اخبارونو کې ګورئ دې ځای پورې دوی خندا کوي اور یې وایي نه ښځه خو د سړي په شان دی د څنګه چې د دوو سړو ګوي هغه قبلیږي نو دغسې چې دی نو د دوو ښځو ګوي قبلیږي دوه ښځې په ځای د یو سړي باندې نه دي هلکه دا خو تاسو د الله د دین په احکامو کې چې کوم قرآن بیان کړی د هغې کې تاسو عیبونه راوباسئ وطعنو او هغوی اعتراضونه وکړو فی دینکم ستاسو په دین کې نو دا د کفر مشران دي دا غټ بېمانه دي فقاتلو تاسو وجنګېږئ ائمت الکفر د مشرانو د کفر سره انهم یقینا دا خلک چې دي لا ایمان لهم نشته د وعدې د دوی وسره وجنګېږئ لعلهم د دې دپاره چې دوی ینتهون منشي الا تقاتلونه ایا تاسو جنگ نه کوئ قوما د یو قوم سره نکسو ایمانهم چې هغوی ماتې کړي دي وعدې خپلې الا تقاتلون ایا تاسو نه جنګیږئ قوما د یو قوم سره نکسو چې هغوی ماته کړې ده ایمانهم خپلې وعدې وهمو او هغوی قصد کړی دی به اخراج الرسول په استلو د پیغمبر وهم بدؤکم او دوی شروع کړې ده په تاسو اول مرتن اول ځل یا خو د دې نه مراد دي د خیبر د مدینې یهود د مدینې یهودو رسول الله صلی الله علیه وسلم وسره معاهده کړې وه دوی ماته کړه د مدینې یهودو قصد او اراده د دې خبرې وکړه دا بیزته خلک مسلمانان ښیي دا به د دې علاقې نه وباسو وهم بدعوکم ګوره اول چې واده ماته کړې ده تاسو نه ده ماته کړې دوی ماته کړې ده اوله چې دښمني ښکاره کړې ده دوی ښکاره کړې ده وهم او هغوی چې دي بدعوکم دوی شروع کړې ده په تاسو اول مرتن اول ځل ځینې خلک وایي نه مراد د دې نه د مدینه د مکې خلک دي د مکې قریش دا د نه دي د مکې قریش دا تې مراد دي چې په حدیبیه کې ورسره دغه وشوه صلح وشوه هغه صلح دوی ماته کړه او دوی قصد وکړو په وتلو په ایستلو د پیغمبر د خپل پیغمبر د قتلولو لپاره دوی اراده وکړې هغه دارالندوه کې راجمع شوي وو که نه چا په کوټه کې اچوو چا وې د وطن نه وباسو چا وې قتلوي اخر کې خبره په دې راله چې قتلوي رسول الله مجبور شو دغه ځای نه راووت او بل دا دی چې اول شروع دوی په تاسو کړې ده ګورې بدر ته نه دي په بدر کې مسلمانانو حمله نه ده کړې کافرو کړې ده ځکه بدر د مدینې علاقه ده د مکې نه دوی تللي دي بدر ته احد کې چې دی عمله کافرو کړې ده مسلمانان نه ده کړې نو اول ځل شروع کړی دی دوی په تا باندې اول ځل نو چې داسې بېمانه خلک چې وعدې ماتوي تاسو د وطن نه راوویستی اوس هم وباسي او اول شروع هم د باندې دوی کړې ده نو اتخشونهم آیا تاسو د دوی نه یریږئ اوس هم وله دا خوله نه وهئ فالله احق الله ډیر لایق دی ان تخشوه چې تاسو ویریږئ د هغه نه ان کنتم مؤمنین که چېرې تاسو واقعي ایمان راوړونکي قاتلوهم الله مؤمنانو ته وایي تاسو وجنګېږئ د دې کافرو سره مجاهدو تاسو د دوی د پاره د الله د عذاب یو نمونه یې چې خدای پاک په دوی باندې مسلط کړي قاتلوهم تاسو وجنګېږئ د دوی سره دا امر شریازه قاتلوهم تاسو وجنګېږئ د دوی سره سله دې ته جواب امر وی یعذبهم الله چې عذاب ورکي هغوی ته الله بأیدیکم په لاسونو ستاسو لکه څنګه چې په بدر کې ستاسو په لاسونو باندې هغوی ته عذاب ورکړ او اویا کسان ووالي شو ویخزهم او الله وشرمی دوی ستاسو په لاسونو مجاهدینو دا خلک الله وشرمی وینصرکم او الله امداد وکړي ستاسو علیهم په دوی دې نه دا معلومیږي د الله امداد کله شروع کیږي د مسلمانانو امداد د کافرو په مقابله کې علی کیږي چې مسلمانان جهاد شروع کی او چې جهاد یې نه شروع کړي نو نصرت نه راځي نو وی وسره وجنګیږئ چې وینصرکم الله ستاسو نصرت وکړي علیهم په دوی یو بله دا وه په صلح حدیبیه کې د مسلمانانو د قریشو سره معاهده وشوه که نه نو دا نور قبایل آزاد پاتې شو چې د هرې قبیلې خوښه چې د چا سره کیږي د مکې خوا کې یو قبیله ده بنو بکر هغوی رالل د قریشو سره شو او بله قبیله ده خزاعه خزاعه قبیله راله د رسول الله سره یوځای شو خیر فیصله خو شوه کال دوه پس دا قریش او بنی بکر رالل د شپې په دې خزاعه قبیلې باندې حمله وکړه او خواران یې ووهل بچي هم وله مړه کړل ښځې هم وله مړې کړې هر څه وله دغه کړه او داسې په مکه مکرمه کې دا غریبانان صحابه و دوی سره به هم ظلمونه کېدل نو الله وایي پاسې او دې ظالمانو سره وجنګېږئ چې د دې مظلومانو دا زړونه لږ یخ شي دا مظلومان چې د کافرو سره دا ظلمونه کول چې د هغوی زړونه یخ شي ویشفې او الله شفا ورکي الله یخ کی صدور قوم سینې د هغه قوم مؤمنینه چې هغه مؤمنان دي د دې مؤمنانو مظلومانو سینې الله یخې کی یو ویذهب او الله یو څي لري کي غیظ قلوبهم هغه غصه د زړونو د دوی دا مظلومان صحابه مسلمانان چې خوارانو په زړونو کې دوی ته غصه وه اوس یې ورته ویلی نه شو چې الله دا لري کي او کله ناکله ګورې د ډانګ د یرې د وجې نه سړی مسلمانیږي نو لږ ورسره وجنګېږي چې کیدی شي بعضې خلک هغه مسلمان شي ویتوب الله او توبه قبوله کړي الله علی من یشاء د هغه چا چې د الله خوښه وشي والله علیم حکیم الله عالم دی په هر څه او خاوند د حکمت دی په خپلو کارونو کې او که تاسو وایئ چې نه موږ جهاد له نشو تللی نو ځان ته مسلمانان وایې که نه وایې مؤمنان ځان ته وایې که نه نو د دې څه مطلب چې بس کلمه دې وویله نو داسې په کټ کې به پروت او تا ته به الله څه ذمهوارۍ نه حواله کوي ام حسبتم ایا تاسو ګمان کوئ ان تترکو چې تاسو به پرېښودلی شئ همداسې چې به زه خورې او سکې او نور هېڅ نشته ولما یعلم الله او تر اوسه پورې الله نه دی ښکاره کړی او تر اوسه پورې الله نه دی ښکاره کړی الذین هغه خلک جاهدو چې هغوی جهاد کړی دی منکم ستاسو نه الله مجاهد او غیر مجاهد لا ښکاره کړي نه دي ولم یتخذو او هغه خلک چې هغوی نی نیولې من دون الله بغیر د الله نه ولا رسوله بغیر د الله د رسول نه ولا المؤمنین او بغیر د مؤمنانو نه ولیجا دوستانه هغه خلک چې هغه وایي صرف او صرف زمونږ دوست الله رسول الله او مؤمنان دي کافر زمونږ دوستان نه دي دا ډله الله نه ده ښکاره کړې د دې نورو خلکو نه ولیجا دوستانه والله الله پاک چې دی خبیر هغه ډېر ښه خبر دی بما تعملون په هغه کارونو چې تاسو یې کوئ وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین دعا وکړه یا الله ته زمونږ رضا شي یا الله خپل رحم په مونږ باندې وکړي ربه ته زمونږ د حالاتو اصلاح وکړي ربه زمونږ عقیده درسته کړي ربه زمونږ اعمال درست کړي ربه زمونږ معاملات درست کړي ربه زمونږ اخلاق درست کړي ربه زمونږ اخلاق درست کړي ربه خپل توفیق زمونږ سره شامل حال کړي د خپل عظیم کتاب صحیح پویه راته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 بیمارانو ته هم دعاګانې وکړي چې الله تعالی د اهل اسلام څونه بیماران شفا ورته ورکړي، خاص کر ملګري بیماران دي هغوی ته دعاګانې وکړي، ملګرو کورونو کې بیماران دي هغوی ته دعاګانې وکړي، خاص کر څه ملګري دي دوستان دي د هغوی څه کورونو کې د کینسر بیماری دی هغوی ته دعا وکړئ چې الله شفا ورته ورکړي صاحبزاده محمد عمر صاحب وفات شوی دی هغه ته هم دعا وکړئ چې الله د هغه مغفرت نصیب وګرځوي وړاندې سفر ورته الله پاک اسان کړي دا د قبر زندگی ورته الله پاک د جنت د باغیچو یو باغیچه وګرځوي ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا توفنا مع الابرار